دا سورت مریم دی ښا دې ته سوي سورت مریم ورته وي بل په نمونو کې سورت کاف ها یا عین صاد مراغله دی کاف ها یا عین صاد کو مقطعات دي دا د دې په نمونو کې دی دا دا نوم مراغله دی خدي د دې سورت د مخ کی صورت سره سره بته نو مخ کی صورت سره وایره بت آسان دی په مخ کی صورت کې ورته دا وخولا چې عالم الغیب یو الله تعالی دی نه انبیا نه اولیاء نه بادشاہان خوش متصرف یو الله دی نه انبیا نه اولیاء نه بادشاہان نو په دې صورت کې راته وایو دغه ټول چې دی دا زما عاجز مخلوق دی خوش کنه دغه ټول چې سوال کوي زمانه کوي دغه ټول چې دی په دې باندې مصیبتونه زماره طرف ناراضي نو د دوی عجز چې کم دنو هغه درته ذکر کوي دویم نمبر په مخکینی آیات کې وته وی ولا یشرک بعبادت ربه احد رب سره په عبادت کې څوک مشرک وا نو په دې کې راته ذکر کړي چې ګور انبیاء علیهم السلام کې سمره وو ک زکریا علیه السلام ک عیسی علیه السلام ک یحیی علیه السلام هغه ټول انبیاء علیهم السلام چې وو هغه په انبیاء دغه کې په عبادت کې د الله تعالی سره څوک نو شریک کړي مخکې صورت کې درته وی چې مخکې صورت کې ته د دوو پیغمبرانو واقعات ذکر کړل ها نو په دې صورت کې درته د وو پیغمبرانو واقعات څه کوي هغه درته ذکر کوي په دغه مسله باندې چې راشه دغه لار راونیسا په بل لار باندې مچلېګا په مخکې صورت کې ته وی فلیعمل عملا صالحا عمل صالح کوا اوس ته عمل صالح بسې وې عمل صالح هغه چې انبیاء علیهم السلام کوم لار وا په هغه باندې چلېګا دا د مخکې صورت سره ربط شو دعوت دی صورت سره مقصد د دې صورت سره مقصد د دې صورت چې دی هغه دا دی چې دین د سلفو اے دین د سلفو هغه توحید دین د سلفو اسلام دا به تر 55 آیات پورې هغه ذکر کیږي بیا به پسې وایي چې دین د شرک چې کوم دی دا دین د خلقو دی پوه شئ کنه خلق دلته کې مقصد دا دی دوه خبرې را تخکارا کوي یو دا خبره چې سلف تاسو کیستا مشران څوک دي په هر دین کې او په هر مذهب کې مشرانی په عقیده کې سلف انبیاء علیهم السلام دي عقیده کې سلف څوک دي انبیاء علیهم السلام دي نو انبیاء علیهم السلام چې کوم دي هغه در تخی و پیغمبران به توخی چې دی پیغمبران ګوره ټولو مدد د چانه غوښتل د الله تعالی نه عبادت د چا کړل د الله تعالی نو لہذا تم په دغه عقیده کې هغه پسې ځه سلف دا رد کوي په هغه چا باندې چې هغه را پاسي او سلف ځان له نور جوړ کی بیا وای مونږ ته د مشر نه دا دین پاتې دي دا زما د پلار او نیکه دین دی دا زما زور دین دی نه الله وای نه زور دا نه دی زور هغه چې پیغمبر دا هغه مخ کې تیر شوی دی پیغمبرانو والا دین دا زور دین دی نو هغه زور دا ته هغه دا نه راکول لکه نن هم خلک دا کوي ما تاسو ته بار بار وی تعین او سلف سلف راخکارا کول او سلف پیجندل دا ډیره ضروری خبره چې اسلاف سوق سلف سوق دی نو سلف او خلف بقی جنې بیا دا غینه پس بیا په خلف او خلف کې به فرق دی نو سلف چې دي هغه لکه اوس په مذهب ته په دغه کې په دې دین کې په دې دین کې زمون سلف په کم ځای کې تابعین دي صحابه دي تابعین دي او تبع تابعین دي بل دا سلف دي ها د دې وجه نه شامی وای کنه ابن عابدین په شامی کې لیکي هغه وای سلف د حنفي مذهب په محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله باندې امام محمد باندې ختمي دا غي نه پس سلف نشته دی اسلاف بیا چاته نشي ویلې ها وای لغوي معنی سره مشران دي لیکن دا خبره نه چې اصطلاحي سلف څوک دي هغه دغه د امام محمد نه پس بیا نشته دی او دین دا غي نه پس خلف دي دغه شانتي خلف او خلف کې به فرق دی یو خلف دي هغه خرستنی خلف چې ورستنی وي خو خلف دي دیندار خلف دي یو خلق دي نو هغه بیا بدترین رستنی خلق چې هغه د پلار نه پاتې شي خو لیکن هغه سم سړی نه د پلار په لار نه روان د پلار په صحیح دین باندې نه روان په غلط دین روان دی هغه ته بیا خلق وایي نو دا دوی چې ګوره دا تاسو چې کم تسلف وایي نو دا خو سلف هم نه دي بلکې خلف هم نه دي خلف دي دا تاسو په دې پس روان شي وي یوازې دا زمونږه صحیح لار ده نو دغه لار پرېږدي دا مسله په دې کې ثابتې په دې دا کې چې دین د سلفو اسلام دین د سلفو توحید په دغه کې په عبادت کې په دعا کې په علم کې په تصرف کې په هر جانب کې غره الله تعالی نه یوازې غواړه بیا دا صورت چې کوم ده دا به دعوی دغه دعوت په صورت کې ثابتې نور دې لپاره بکله عقلی دلایل ذکر کړي کله په د وو پیغمبرانو نه واقعات ذکر کړي همدارنګه د فرشتو نه به هم دلیل نقلی په دې صورت کې څه کوي په دې مسله باندې به ذکر کوي صورت بیا مشتمل دی په دوو بابونو باندې اولنې باب د صورت چې دغه تر 15 پیته ما آیات پورې ده 15 پیته آیات پورې به دا اولنې بابي په اولنې باب کې با څه ذکر کیږي نو مال ته ویش هغه شپږم بیا هغه برته ذکر اوام بیا برته ذکر کوي زکریا علی السلام یحیی علی السلام عیسی علی السلام ابراهیم علی السلام موسی علی السلام اسماعیل علی السلام ادریس علی السلام دا غوینه برته دلیل نقلی ذکر کوي او بیا د اغه نه ورستو چې د دوی نه ذکر کینو په اخر کې په نتیجه مرتب کړي هغه نتیجه چې کوم مرتب کړي هغه دعوه د صورت هغه په هغه ځای کې راشي چې آیت نمبر 58 کې براشي اولائک الذین انعم الله علیهم دغه کسان چې الله په دوی نام کړو ها من النبیین ومن ذر من ذریه آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریه ابراهیم و اسرائیل ومن من هدینا واجتبینا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا دای دا الله تابعدارو دا برته وای چې دغه خلقو دا غین ورستو سوی وای فخلف من بعدهم خلف دا غین ورستو بدترین خلق رالن نو هغه بدترین خلق را بیا ذکر کای پمیان کی بیا ورستو ته په هغه سلور شپه آیات کی دلیل نقلی د فرشتو نه ذکر کای د فرشتو نه هغه برته را ذکر کی په دې کې بیا واقعات دي ځان ځان ته اولنې واقع د زکریا علی السلام ده دا واقع چې ذکر کیږي نو دا به تر دغه پوری ذکر کیږي ها آیت نمبر 15 پوری 15 لسم آیات پوری به ذکر کیږي په دې واقع کې با قبولیت ته دعا د زکریا علیه السلام نه اول زکریا علیه السلام دعا غواړي د چانه غواړي مددگار څوک غني یو الله الله نه غواړي بیا د اغینه پس الله تعالی ورته دعا قبلې او هغه دعا چې قبلې نو پاره کې ورته بچي ورکي چې دا هغه بنه صفاتونه خيسته صفات والا بچي وي او دې پدري واړو حالات کې دغه بچي بیا چاته محتاج دي الله تعالی ته نو تصرف الله لرا مدد د چانه غواړه د الله تعالی نه غواړه بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد کاف ها یا عین صاد دا دغه دی مقطعات کی معنی خو الله تعالی ته معلومه ده رمزونه کله کله علما کارا کوي نو وای چې کاف چې کوم دین کله وای په معنی د کاشف سره دی کله په معنی د کافی سره دی اها چې کوم دی نو هغه په معنی د هم سره ده یا ها په معنی د حدیث سره ده الله صفات شو بیا خو شو یا په معنی د یت سره ده او دغه شان چې کوم دی یا یا یا چې کوم دی نو په معنا ده حرف ندا د پوه شو کنه او دا عین چې دی او یا په معنا ده یا اثر ده او عین په معنا ده عظیم سره ده او صاد په معنا ده تصریف او صرف سر په معنی سره راځي نو سمانه بشي کاف ها یا عین صاد یا کاشف هم من الری کونکی د غم یاس عظیم دلوینا امیدی صرف عنی ذلک زماننا امیدی پوش بس الله ته आवाज شو الله تعالی د لوی نه امیدو لري کون کړي د لوی غمونو لري کون کړي الله تعالی دې زمونږ نه لري کی ذکر رحمت ربک عبده زکریا هاذا ذکر را ذکر رحمت ربک دا خبر د مبتدا محذوف دی نو هاذا ذکر رحمت ربک دا ذکر د رحمت د رب تعالی عبده په بند خپل باندې زکریا چې زکریا علی السلام هغه مخکې دا حالات تیر شوی په سورته ال عمران کې یو وسیله خپل عاجزی الله د خبردای ما پښوی زما د سپینو ویختو او زما د کمزورو اډکو وسیله او دویمه چې کوم دی نو په دعا کې الله تعالی ته وی چې الله تعالی زما همیشه دعاګانې قبول کړي دي نو ستا دغه د قدرت او د تصرف صفت الله په دې په وسیله باندې زما دعا قبول کړي و انی خفت الموالیا او الله زه یریګم الموالیا تربورانو نه می ورا ای زمانه ورستو زما چې کم تربورونه دي څوک وارث راکې نو حدیث دغه کې قرازی چې وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انبیاء علیهم السلام خو میراث نه پری دي شاته نه تی روپۍ پاتې کیږي نه دراهم بلکې هغه چې کم پری دي نو هغه صدقه ګرځي نو دلته کې څنګه وارث غواړي الله وینا دا وارث د څه د پاره دا د دین د پاره یریثنی و یریث من آل یعقوب چې زمانه میراث یوسی و یرثو او میراث وسی من آل یعقوب د خاندان د یعقوب علی السلام نا اے دا داس میراث دی چې ګوره کدا میراث کمال وی نو بیا خو سړی د خپل پلار نه وړي د نور خلکو نه څنګه وړي د آل یعقوب نه بیا میراث څنګه راوړي نه دا میراث د نبوت ته میراث ته دین دی د علم دین میراث چې کوم دغه وړي وجعله رب رضیا او وی ګرځي اے رب زما رضیا خوشاله کړي شوی ها یا رضیان خوشاله ستانا الله تی د ځان ته خوشاله شي او تی الله پاک دا څه پیدا کی چې هغه ستانه خوشاله یا زکریا اے الله بس دعا قبول شو دعا قبول شو د دعا وکړه حال ته سورته آل عمران کې پیښ چې الله پاک په عبادت خانه کې ولاړ چې الله دعا قبول کړه نو ګوره الله وای زکریا علیه السلام دعا د چانه کړی دا زمانہ لہذا زمانه غواړي یا زکریا اے زکریا ان نبشرک یقینا منذر در کو تا ته غلام پاغ ځوان سرا اسمه یحیی چې نوم دا غو یحیی غلام مطلب بلوغ ته برسیږي ورخه الک ناماشوم نه دی ولم نجعل له من قبل سمیا نه دی ګرځول مونږ غلره من قبل مخکره دینه سمیا هم نام سمیا هم نام نوم شریک چې دا هغه پشان نوم د بل چای دا د اول نوم یحیی چې په دبانې کې خو دې شو د دینه مخ کې دا نوم د چانو کې خو دې شوی قال نو دو وی ربي ای رب زما ان یکون لی غلام د تپوس پختنه د کیفیت کې چې کیفیت بسنګ دا تا دغه نه کوي چې ګنې بعید ګنې بعید نه ګنې خو څنګه کیفیت په الله زه خو بډای ما خزه نن بوډای دا نو دا به څنګه چلی الله دا بچي به بل څوک را کیراله کته به رااله دغه شان ته چرته نه راولي کنه زمونږ به ځوانان کیګو کنه زما بل واده کوما صورت به څنګه نو الله تعالی جواب ورکړي قال وی وی رب ای رب زما ان یکون لی غلام سرنګ به مال رضوان وکا بچي وکانت امراتی عاقرن او دخذ زما شندا وقد بلغت من الكبر عتیه او زرا سیدل من الكبر دو عمرنا عتیان نهایت السن اخیری عمر تر رسیدلم اخیر تر رسیدلم په عمر کې ښا بالغ دغه کې کوم دی بایر البرهان کې غزنوی وای عیتیا نهایت السن بالغا فی العمر اخره په عمر کې اخیر تر رسیدلم الله په دې وخت په لچا بچی نکیږي قال الله ورته وی کذالک هم دغه رنگ بیت اے دک شانتی بوډا بای هم دغه شانتی بستا کور والی قال ربک وای رفتا هو علی هین دغه کار پاغه باندې آسان دی الله وی ما ته آسان نه کنا دا څه خبره ده وقد با خلقتک تزان تو ګورا او یقینا ما ته پیدا کړ من قبل مخکره دینه ولم تک شیئا او نوې ته هیڅ ته چې نوې اورا پیدا مې کړستا بچې بم دا پیدا کم قال ندوی ربی اے رب زمان اجعل لی آیتن وګرځو مالره یو علامه علامه چې مطلب ما ته بس پته لګی ما بچی کیږي یا علامه دار چې مطلب ما ته علامه د شکر الله زستا شکر به بیا څنګه ادا کوم قال الله ورته وی آیت کا نشان افتا چې دا الله تکلم الناس غدا د ته خبره نه کې د خلکو سره ثلاث لیال سویه دری ورځې برا ثلاث لیال دری ورځې سویین په دا دریش په سویین په داسې حال کې چې تم روغ موټي روغ جوړ به خو پتا ته وزوږ چې بس نور خبره بند نور خبره بند کا صرف د الله ذکر طرف ته متوجه شه شکریا د الله تعالی ادا کوا دا پتا ته امر راشي بس په هغه ټیم کې بس تا بچي الله تعالی پیدا کړي خان دا دغه وته وکړه فخرج علی قومه نو بس دا خبره وشو الله تعالی بیا امر وتراولې خبره باندې کا فخرج علی قومه نور اوته دا زکریا علی السلام په قوم خپل باندې من المحراب دا غ عبادت خانینا فاوحى الیهم نو اشاره وکدیتا ان سبحوا بکرتا وعشیا په اشاره ورته وی چې بس دا الله تعالی سبا او بیګا دا الله تعالی تسبیح وای دا الله پاکی بیانوي یا یحیی اوس نور کلام حذف شو ما تاسو ویلو ادماج دي کلام کې کلام مندمج شو یحیی علی السلام الله پیدا کړو دا غینه پس خو لیکن دا دا نه ذکر کوي بس دارک یحیی علی السلام سره خبر شروع شو یا یحیی خذ الكتاب بقوه اے یحیی واخل کتاب یعنی عملو کا کتاب باندې بقوه وای خلف قوت دا عمل سره یا وای خلف خپل وقت مطابق یا بقوه فزور سره په خلقو من په حکومت سره وآتیناه الحکم او ورکړو مونږ دی یحیی علی السلام ته الحکم الحکم پویا پوجوی پویا د دین سبیان په داسې حال کې چې معصوم بعد دې کې معنا کړي چې په نبوت مو ته معصوم والی کې ور کړو خو نه معصوم والی کې نبوت نو معصوم والی کې نو رسو ته الله تعالی نبوت ور کړی دی خدا دې چې دی وخت ته الله تعالی پوهه د علم پوهه د کتاب هغه ورته ور کړه په دې وخت کې دې پوه شو الله ول ډېر خو خیرتیا ور کړه الله ورله داسې بچي ورکو چې الله وایي چې سو اعطیناه الحکم فما شموالي کې ورته پوهه د دین رااله دویم نمبر حنانن شفقت پکې دریم نمبر زکاتن څلورم نمبر تقیان پنځم نمبر برم دی والدی شپږم نمبر لم یکن جبارن وم نمبر عاصیه لم یکن عاصیان دی نافرمان نو د الله تعالی یا وسلام علیه بل وګرا او سلامتی یاد پدی دغه باندې یحیی علیہ السلام باندې یوم ولدا باغ ورځ باندې چې دی پیدا کړی شو و یوم یموت باغ ورځ چې دی مړ کیږي و یوم یبعث حیا باغ ورځ باندې چې دی به دوباره را پاتول کی ژوند دی درې واړو حالات کې به الله وې زماره طرف پر سلامتی ای څه مطلب په سلامتیا کې په دریو حالاتو کې ماته محتاج دی په ماش په دغه کې په پیدایش کې په مرګ کې او په ژوند دوباره ژوندون کې دریوالو حالاتو کې ماته محتاج دی در زکریا علی السلام کیسه ته ذکر کړی څه ده پارا چې والکا سلط تاسو کو زکریا علی السلام سلط زکریا علی السلام او سلط یحیی علی السلام زکریا علیہ السلام ته وګوره مدد د چا نه غواړي د الله تعالی نه غواړي نو کوم غواړه کنه زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مدد په کوم عاجز سره غواړي هغه شان ته غواړه سلف سوق یحیی علیہ السلام راچ یحیی علیہ السلام وګوره په دری واړو حالاتو کې الله ته محتاج نو تم په هر حالت کې ما ته محتاج زمانه غواړه واذکر فی الكتاب مریم اوس دوی مواقع شروع کړي دا قصه د مریم دا دا او د عیسی علی السلام د مور دا او د عیسی علی السلام واقعه ده په دې کې اول ذکر کړي دا خو تاسو واقعه ویل د بار بار کنه اوس په دې ځای کې اول ذکر کړي کیفیت د اخبار الولد چې بچي پیدا کېدو هغه خبر ورته جبرئیل علی السلام څنګه ورکو چې هغه ورته راخاره شو دې ته استعاذه او کړه ویل تا نه پناه غواړم بیا دا غینه پس هغه ته جواب ورکو او چې نه زه خو پرشته ما او زه ته بشارت در کوم زیر در کوم په ولد سره دا غینه پس د دې تعجب دی بیا جواب ورکړل دی بیا دا غینه پس قصه د کیفیت ته ولادت ته ماشوم څنګه پیدا شو بیا تهمت ته يهودو دی او دا غینه پس جواب دی او تفصیل د کلام د عیسی علیه السلام دی دا به ذکر کوي د عیسی علیه السلام صفات به ذکر کوي دا دا غینه پس بیا منکرینو ته زجر یو تقویق کوي وته ګوري وته واذکر فی الكتاب مریم یاد ک په کتاب کې ها په قران کې ذکر د مریم او کوسو مریم د چانه غوښتې دي عیسی علی السلام چې دی وته خدای وای هغه د چانه غوښتل او د چا بندو فی الكتاب په کتاب کې مریم مریم مریم مرته ویلو دا عابده وا اذ انتبذت امن اهلها مکانا شرقیا کله چې دا ډړې تشوا من اهلها د مکه د کورنۍ خپلنا مکان شرقیا هغه شرقی جانب مشرق جانب طرف تا مشرق جانب طرف ته لاړال ته کې ځان ته پردي ولګولې او دا د دوی د اعتکاف غونه طریقه وا نو عبادت د الله تعالی شروع کو فتخذت من دونهم حجابا نو جوړې کړې من دونهم د دې خلق طرف ته حجابا پردا خلق نه پرده ونی ولا پردیم کولا دمه خبره دا و چې دا غیم کولو دا د اعتکاف غون د عبادت فارسلنا الیها روحنا نو الله وای موږ راولې غلې ته روحنا روح خپل روح څوک جبرئیل یمین خو چې دا هغه الله خپل طرف ته میغه راولې کو فتمثل لها بشرا سویا نو راخکارا شو ورته هغه بشرا په شکل د بنده باندې سویین برابر دغه شان د بنده په شکل باندې را روانو قالت ندی ہوئی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا انی اعوذ بالرحمن ز پنا غواړم پرحمان ذات سرا منک استانا ان کنت تقیا ک چرته ای ته تقوا دار اے کته ځان د خزنه بچ کې الله ته وګور ما طرف ته مراد د خدای لپاره زه ته پتا سره پنا غواړم ته ما طرف ته رواني خو چې دیو ته دا وی خو رحمانی وی ځکه په بنی اسرائیل کې الله تنو د رحمان سره ډیر پیژندل کېدو پاک غلام پاک ځوان در لدر کوم پوه شئ لاهبه لکه نو دی به ورکی هغه نه خدا کلام د مرسل کلام د مرسل پوه شئ کنه الله را لګل انداسن کې الله ورکی خود د هغه طرف نه بیان د الله طرف نه کوي قالت نو دی وی ان یکون لی غلامن دا اوس دی هغه تعجب ده او کیفیت پختنه کوي ان یکون لی غلامن کیف یکون لی غلامن سرنګ به مال را الک ولم یمسسنی بشرنا قال دا دې چې نه درار سیدره ما ته سړې سړی ما ته ته نه نه می چرته بدکاری کړی دا نه می نکاح کړی دی ولم اكو بغیا او نیمه د بد چلندا د بدکارم نیمه نو ما ته خو نه نکاح می کړی دی نه بدکار ما څنګه زمانه بچی پیدا کیږي قال هغه جبرئیل علیہ السلام ورته وی کذالک انت دغه رنگ به یې ته نه بدکار نه بد زنا نه بدکار نه بد واده کړی خو لیکن په دې حالت باندې وای قال ربک هو علی هین سار بوئی چې دا کار ما ته آسان دی هغه متصرف ذات ته هغه ما ته آسان دی ولنجعله آیه للناس او دې لپاره چې وګرځو ها نخلقه مونږ د عیسی علی السلام پیدا کو لمصالح د ډیرو مصلحتونو لپاره ولنجعله دې لپاره چې وګرځو دې آیه للناس نشانه د قدرت د الله لپاره د خلقو خلقو تبع الله دا نشانه کار چې بغیر پلارم بچي پیدا کوم ورحمتا منا او د پاز د پاره د رحمت منا زمون د طرفنا دا رحمت د عیسی علیه السلام په تا باندې په بنی اسرائیل باندې وکانا امر مقضیا او د دا کار فیصله کړی شوی بس دې کې اوس نور خبره مکوا دا د الله تر طرف نه فیصله شوی کار دی فحملته نو پس په خېټه کې واغستو په ګډه کې واغستو دی دا بچي دا ماشومي واغستو فانت بدت نلاړه تحت کې لاندې ستانا سرین روانه چینا دغه ځای کې لاندې تا سره روانه چینا الله روانه کړی دا هغه نو بوس کا هغه کې شفا ده بس مخه پکېګا یا دا رب قد جعل ربک تحت کې سریا الله ستانه معشوم لاندې سرین سیدن وی سردار معشوم دل الله تعالی درکو وقر عینا او یح کسترګ په خپل بچی باندې فاما تا نو دی وی چې الله زبر سکم دی خو د دې وجه دی افسوس ته وجنا چې د بنی اسرائیل ته جواب ورکوم دی بس وای چې دا دې څه چل کړه چې لا ماشوم وشو نو الله ورته وی فاما ترین من البشر کچرته ته ویني څوک بندا احدن ها من البشر احدن د بندګانو نه څوک یو تن فقولین ورته وایا انی نظرت للرحمن ما من منخت کړه ما نظر کړه رحمان لره سومن روزه فلن اکلم اليوم نو خبر نکوم نن ورځ انسیان د هیڅ انسان سره هیڅ چا سره خبر نشته نکوم را سره فاتت به قومها تحمله نورال دا به دا مریم رالا به په دې ماشوم سره د ماشوم راغستو تحمله قوم خپل ته تحمله چې دی راو چت کړو قالو نو دی او یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریا یقینا تا قرات له کل یو کار نه ناکار تا تا خډیر ناکار کار او خډیر غلط کار دې کړی دی یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابو کم راسو ان نو پلار تا ایم راسو ان سړی د بدی د بدی سړی نو و ما کانت امک بغیا او نو مور تا بغیان بد چلندا بدکارا او دا تاسو کارو کو نه کوستا ته د هارون خور هارون ته یو خسړی تیر شوی په صحیح را قولم دا دی چې دا یو خسړې په بنی اسرائیل کې وو نو ته ته خدا هغه خور وي مطلب دا ته خدا هغه هم دی پاکوي او ستا مورم بدکار نه او پلار هم بدکار نه دا تاسو وکړل فاشارت الیه نو دی اشاره وکړه دی معصوم ته قالو نو دوی وی کیف نکلم سرنګ به مون خبرې وکړو من دا هغه چا سره کانه فل مهدی چې وی هغه په غیب کې سبیان په داسې حال کې چې معصوم وي مونږ ته معصوم سره څنګه خبرې وکړو نو دې کې چې دا خبره وشوه عیسی علیه السلام په دې ماشوموالي کې خبره شروع کړې قال او عیسی علیه السلام انی عبد الله دا د عیسی علیه السلام غ صفات اصل ذکر کړي انی عبد الله یقینا ز بنده د الله يم ولته د الله بنده ما آتانی الكتاب راکی بما تدا مازف مان د مضارع سره د کتاب ورکړن دا آتانی الكتاب راکی بما ته کتاب وجعلنی نبیا او ګرځي بما نبی دای بریشو وجعلنی مبارکا بل داده او ګرځي مال را مبارکان ډیر خیر والا اينما كنتو چې چرته يمزو ځکه چرته میم مال با الله تعالی ډیر خیرونه کوي نو ډیر معجزات والا اين و اوصانی بالصلاه او بل وصیت کړي ما ته په مون سره او زکات په پاکي سره ها یا په زکات سره ما دم تو حیا تر تو پور چې يم د ژوند دی دای نور صفات شو وبرم بوالدتی بل صفت وګوره او زه مشفق ما ز احسان کوونکې مد خپل مور سره ولم یجعلنی دلته کې بوالدتی صرف وي الته خو بوالدی یو کنه لکه چې د خیال اسلام په پلان مور دواړو دته خو صرف مور ده ولم یجعلنی جبارا شقیا او نیم ګرځول الله تعالی ز جبارا سرکشا شقیا او بدبختا ها ز بدبخت سره نیم والسلام علی اوس دیم وایخه والسلام علی سلامتی را په ما باندې یوم پاغه ورځ کې ولدت چې د پیدا کړې شم و یوم اموت پاغه ورځ چې د مړ کېږم و یوم ابعث حیا پاغه ورځ چې د دوباره را ژوند کېږم په درې واړو حالاتو کې محتاج اند الله سلامتی آتا ذالک عیسی ابن مریم الله وی دا خبرې چې وکړي دا عیسی ابن مریم وخا دا عیسی ابن الله نه دی دا عیسی الله نه دی دا عیسی ثالث ثلاثه نه دی دا عیسی دی زوی د مریم دی ها قول الحق الذي اقول قول الحق الله وی زوان وینا رشت وان وینا د حق وینا د رشتیاو یا دا د خپل چې وینا وکړه فيه پاغه سکه یم ترون چې دا مشرکان پاره کې شک کوي اے مشرکان پکې شکونه کوي نصارا پکې شکونه کوي یعقوبیه وی وی الله دې نستوریه وی سچره ابن الله دې ملکانیه وی چې ثالث ثلاثه دې الله وی دا دریواړه ندی دا دوی شکونه شروع کړی دي ما کان لله ان يتخذ من ولد ندی جایز الله لره چې جوړ کی ځان لره ولد سبحانه پاک دی الله د ولدنا اذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي دی او کار فانما يقول له كن فيكون نو یقینا هو یغی تکون شا نو فیکون وغشی اے الله وای دغه زما دغه ترتیب د ما ته سګران راځي مطلب ځان له بچی جوړوم ولې سره پاره جوړوم زه محتاج نیمه زما کامل تصرفات دي و ان الله ربی و ربکم دا اوس بیا د عیسی علی السلام دعوت شروع شو په میان کې ادخال الهی وخا و ان الله ربی و ربکم او یقینا الله تعالی رب زماره و ربکم رب تاسو دې فعبدوه نو بندگی خاص کې غلرا هاذا صراط مستقیم دا لار نه دا بندگی د الله تعالی نه غلار دا د الله بندگی دا نه غلار دا فاختلف الاحزاب نو مختلف شو ډلې من بینهم په خپل میان کې په بار د عیسی علی السلام کې نو باغ وی الله دې بعضوی ابن الله دی بعضوی ثالث ثلاثه دی دا دری خبرې شروع کړې الله وی فویل للذین کفروا نو تبعی دا کسان لرا من مشهد یوم عظیم فاغه ورځ د حاضرې لوی کې اې د لوی د حاضرې دو لوی د لوی ورځ نه فاغه ورځ کې دوی ډیر لوی تبعی چې کم خلق پکې دا خبرې کوي دا خپل بیان دغه دی اسمع بهم وابصر واور ودی تدا قصه وابصر او وی وی نه پلا یا اسمع بهم څخه اوریدل دي و ابصر او څخه لیدل دي فعل تعجب شو یوم یاتوننا فکم ورس چې دوی مونږ ترازی لکن لکن الظالمون اليوم لکن ظالمان چې دي ها څخه اوریدل وي او څخه لیدل وي په کوم ورځ کې ما ترا دی بیا به خپل کوی شي بیا به تخپټه ولګي چې قصه سوا لکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن ورځي فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې دي وانذرهم او يرودی یوم الحسرت دا ورځ د افسوسونو نه افسوسونو ورځ د قیامت اذ قضی الامر کله چې فیصله کړی شي کار وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې به خبرې کړي وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي ان نحن نرث الارض الله ما سره شریک نشته ولې زکه ان نحن نرث الارض یقینا مونږه په میراث کې ورز مکه اے مکه څه مطلب یعنی زه ورز ته پاتې کیدون کې ما زمانہ ورز ته څوک نه پاتې کیږي ټول به ختميږي ومن علیها او هغه څوک چې په دې باندې دي و الینا یرجعون او مون طرف ته برا واپس کول شي دا ټول خلق دا تر دې پورې ورته دا اخیره کې تخویفات او زواجر شو پاول کې قصه د مریم او د عیسی علی السلام چې عیسی علی السلام ته وګوره هغه تاسو څومره معجزات والا پیغمبرو خو هغه معجزات والا پیغمبر هم چاته आवाज کوي الله تعالی ته او الله تعالی خپل معبود غني نو مګنه بل څوک ها وذکر فی الكتاب ابراهیم اوس د دې ځان د بل پیغمبر دریم دلیل نقلی پیش کړي د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه د هغه دعوت د پیش کړي چې هغه ګور هغه توحید څنګه بیانوي سلور اسلوبونو سره په سلور طریقو سره باغه کوي دعوت ور کوي داغي دعوت نو ورستو بیا سوي خپل د رسالت دعوت هم ور کوي بیا دا غینه ورستو به بیا چې هغه دعوت ورکی د خپل اتباع دا غینه پس بیا د پلا د پلا بیا د عذاب نه يرول کوي بیا دا غینه پس دا وای چې څوک چې شرک کوي نو هغه تابع دي شیطان دی څوک چې شرک کوي هغه عذاب راځي بیا دا غینه پس چې کوم د پلا ورته جواب ورکړي چې جواب ورکی دا غینه پس بیا ابراهیم علیه السلام جواب ورکړي دا غینه پس بیا ابراهیم علیه السلام ته هجرت کوي الله تعالی هغه ته بیا بشارت او زیری ورکړي تاسو ګورئ واذکر فی الكتاب ابراهیم یاد کپ کتاب کتاب کې او ابراهیم حال د ابراهیم علی السلام چې هغه څنګه الله ته غوښتل انه کان صدیقا یقینا ولا ابراهیم علی السلام صدیقا ډیر رښتونه اے صدیقا پورا کون کې د وعده د الله تعالی چې الله ورته ویلي دی هغه کړی دا معنی هم ده صدیق ډیر رښتونی هم ده ها نبیا او نبی ده الله اذ قال لابيه کله چې وی پلار خپل تا دا سره دعوت ته په څلور طریقو سره اول سوی وی پلار ته چې چا عبادت کې دا حاجت روان دي دا مشکل کشان دي ولې دوی کې صفات نشته د خدای اذ قال لابيه کله چې وی پلار خپل تا یا ابته پلار دما لما تعبدو تول عبادت کې ما دا هغه معبودان لا يسمعوا چې او اورینا ولا يبصروا وینینا ولا یغنی عنک شیئا او تانه ته شی نشي لري کوله هغه بلا ته خدای وي هغه بلا ته الہ وي چې ته دا غي عبادت کې هغه نه تا ویني چې ستا عبادت ویني نه اوري چې په غوګونی واوري او نه چې کوم دنه مطلب دا نه تانه په هغه بدل کې درک ولې شي نه تانه ته مصیبت لري کولې شي یا بتی ای پلار زما انی قد جاءنی من العلم یقینا ما تراغله من العلم د علمنا فما لم یاتک دا وتا دا ورکی د رسالت دعوت ورکی ما تراغله من العلم د وحنا ما اغه علم لم یاتی کته تا ته نور اغله فتبعنی تابع چ زما اهدی ک صراطن سویا او بخیم تا ته لار نیغا یا ابتی اے بابا جی لا تعبد الشیطان عبادت شیطان مکوا دا د شیطان عبادت کلا تعبد شیطان لا تطیع شیطان شیطان ما معنا یعنی تر شیطان ته خو قبان عبادت ته دی خدایانو کې ان الشیطان یقینا شیطان چې کان دل الرحمن الرحمن لرا عصی النافرمانا یا ابتی ای پلار زما دا اوس ته وای چې ګورا دا سبب د عذاب ګرځي یا ابتی پلار زما انی اخاف یقینا زیریګم ایم مسکت وبرتی کی تا ته عذاب عذاب من الرحمن نے طرف الرحمن نا فتكون تبشیل شیطان اند پار شیطان ولیا ملګر په جهنم کې په عذاب کې وسره یو ځای ملګر شي قال غفلان ورته وی خا دا د سلور طریقو سره دعوت ورکو نو سپلار پښتنه کوي وی خط زما د خدایان نه منی اراغب انت عن الہتی آیا مخ اړون کېتو عن الہتی د خدایانو زمانه یا ابراهیم ای ابراهیم لا ان لم تنتهی کچرت تمن نه کړی خبر نه لا ارجمن نک نو خامخا پکانو بدی علماء وهجرنی او پریک دما ملین ملین معنی دا یو معنی دا چې ډیره زمانہ دا زما سرم پات کیږي یو معنی دا دا وهجرنی ملیا پریک دما ملین پدا سے حال کې روغ موټه روغ موټه ز پر روغ را نه ځه غنی بیا د خرابو مطلب دا ده ښا قال هغه ورته وی سلام علیک سلامتی دی پتا باندې دې ته سلام د متارکی و یوسف پر دې کړه وای السلام علیکم لاړم دا ساستغفر لك ربی زرتی بخنه بغوارم تعالی را رب زمانہ د بخنه غوختا غوختا تر دې پوره چې پته وته ولګی چې مشرک ته الله بخنه نه کوي نو غوښته توبه کې تیر شو فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه بیا پرې خو بیا نه غوښتا انه کان بی حفیا یقینا غ الله تعالی چې دی په ما باندې حفیا شفقت کوونکې مهربان دی واعتزلکم دا بل ز ډډه کوم تاسو نه تاسو پرېږدم و ما او او خدایان تدعون من دون الله چې تاسو ته مدد غواړئ غیر د الله نه و ادعو ربي او ز مدد غواړم د یو رب زمانہ عصا قریب ده الله اكون بدعاء ربي شقيا چنی با چنیم بد په بالنه در خپل باندې په مدد وختو در خپل باندې شقیان محروما فلم ما تزلهم نو هر کله چې جدا شول غوینا و ما یعبدون من دون الله او دا هغه خدایانو چې دوی عبادت کو غیر د الله نه نو وهبنا له الله و موږ ورته او بخ اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب او دا غنه پس یعقوب علیہ السلام نسه و کلن جعلنا نبیا او ګرځولې موږ دا ټول پیغمبران او وهبنا لهم من رحمتنا او موږ ورکو دوی ته رحمت خپلنا وجعلنا لهم او ام غرزول دوی لرا لسان صدق جبل رشتیاو یعنی ذکر خیر علیا پورتا د دوی په هر زمانہ کې خلق ذکر خیر کوي ابراهیم علی السلام په خلق سوی خوي ولی ابراهیم علی السلام موحد استاد سلف کې څوک راځي ابراهیم علی السلام دی ابراهیم علی السلام په کوم دین باندې په توحید په دین باندې د اسلام په دین شرک نه کاو ابراهیم علی السلام چې مدد غوښتو د چا نه غوښتو د یو الله تعالی نه غوښتو دا وګوره دا ته یو یو واقعي هم دې لپاره ذکر کړي نو دا واقعیات به تکرار راځي وذکر فی کتاب موسی مکه لیکل شوی دي پوره تفصیلات هم پکې ویلو یاد کړه په کتاب کې موسی علی السلام دا څلورم واقعه ده د موسی علی السلام عبدیت ذکر کړي او شپږ حالات دا ذکر کړي یاد کړه په کتاب کې موسی علی السلام انه کان مخلصا یقینا ودا موسی علی السلام مخلصا بچ کړی شوی شیطان نه یو صفات الله تعالی وې چې مطلب رازدار بنده و زما ما ځان تر نږدې کړو او وهبنا له من رحمتنا شپږم حالت یو ګورا او ورکړو موږ ته د خپل رحمتنا اخاه ورور د هارون نبی چې هارون علی السلام نبی پیغمبر هغه ولا موږ کړو نو الله وې ګورا موسی علی السلام زما بنده و زما عبادت کو دا په يهودو کې په یو فرقه باندې رد شو هغه موسی علی السلام ته خدای وی خوش یو فرقه پکې داسې وا پاغي باندې را د کوچ ناغه خو رسول هغه مخلص هغه خو مارا نږدې کړو ځان ته هغه له ما چې کوم د ټول حالات ور کړو نو زما ته محتاج او واذکر فی الكتاب اسماعیل بل پیغمبر اسماعیل علیہ السلام ذکر کړي اسماعیل علیہ السلام داغه د عبدیت احوال ذکر کړي پینځه هغه د الله بندگی کوله واذکر فی الكتاب اسماعیل یا په کتاب کې اسماعیل علیہ السلام انه یقینا اسماعیل علیہ السلام چې کان صادق الوعد و دې رښتونه د په وعده کې وعده کې رښتونه او پلار ورته وی بچي خوب مې لیدل دي تا په خوب کې لاله مې بابا افعل ما تؤمر چې څه حکم درته کیږي لاله ومه بالکل صحیح ده دا ته په وعده پورا بل یو سړی ورسره وی وعده کړی و چې زه تر اعظم دې غریب وته درې ورځې په لار کې ناستو انه کان صادق الوعد وکان رسولا دویم حالت وګوره و دې رسول او نبیا او دریم حالت لا نبی رسول او نبی څنګه ورته کتاب نو ورکړی شوی نه وای دا مطلب رسالت سره کتاب ضروری نه دی که زول کتاب ورته عمل لپاره پاتې شي غیبانه رسول وي وکانه یامر اهله بل دار ته د حکم کو اهله قرنی خپلتا قرنی سو قرن د قبیله د بنو جرهم چې دا غس خرګنی و هغه سره خوات او غی ته حکم کو بس صلات په موز باندې و زکات او زکات ور کول یا په پاکی باندې وکانه عند ربه او د رب په دربار کې مرضی خوشاله کړي شوی نو دا وګوره ته دا اسماعیل علیہ السلام حالات وګوره دام ټول د عبدیت حالات دي دین د الله تعالی سو بنداو نو استاد سلف او استاد اکابر دین سره هغه توحید دی هغه روان دي وذکر فی الكتاب ادریس راش بل وګوره شپږم پیغمبر یاد کړه کتاب کې ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام څوک دا نو خلک تفسیر شي دا کوم پیجندل دي ادریس علیہ السلام پاول الله ادریس علیہ السلام ته په دې کې اختلاف دی بعض وی دا د نوح علی السلام نه مخکې تیر شوی دی دا پیغمبرو او بعض وی چې نه دا ادریس دی دا د الیاس علی السلام نوم دی دا بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی راجح قول قرطبی وی دا د الیاس علی السلام دی ادریس ادریس علی السلام انه کان صدیقا یقینا و دا ادریس علی السلام صدیقا ډیر رښتونه او نبیا او دی و نبی د الله تعالی نو دیم په وازو پورو ورفعنا او پورته کړو مونږه دلاره مکانن علیه هغه مکان اوچتا اوچت مکان مکان ته څنګه نو بعض په دې کې هغه اسرایلی واقعي لیکل دا چې هغه نور فرشته بیا د تعالی بیا دې اوخې د عثمانونو تابع جنت کې ټکر ورکو بیا هغه نه پس اسمان کې پاتې شو نه دا خبره سره دا خو اسرایلی واقعي ده صحیح واقعي دا بس دی الله تعالی چې دا روحونه د پیغمبرانو په مختلف اسمانونو کې دي نو دم په یو اوچت ځای کې روح ته هغه سره سلورم اسمان کې په حدیث ته معراج کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلورم اسمان ته چې زه اوخاتم د دماغ ورته کې ادریس ما په هغه باندې سلام وکړو او هغه ما ته سلام جواب راکړو نو دا هغه دی هغه طرف ته اشاره ده هغه مقام مقام اوچت چې کوم دی نو هغه دغه دی اولایک الذین اوس دا چې شپږ و پیغمبرانو ته ذکر کړ کنه نو چې دایره ته ذکر کړ اوس وای وو دا متصرفین نو دا حاجت روا نو دا مشکل کشا نو دا عالم الغیب نو په دې کې انعامات کړو چا په کړو الله په کړو اولائک الذین دا کسان چې انعم الله علیهم انعام کړو والله تعالی په دوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریه آدم د اولاد د آدم علی السلام نو و ممن او د هغه چانه دي حملنا مع نوح چې سوار کړو مونږه د نوح علی د هغه چا د اولاد نه دي حملنا چې مونږ سوار کړو سوار کړو مع نوح عند نوح علی السلام نه دا څه در نسب ما تاسو ته بیان دي آدم علی السلام اولاد او د نوح علی السلام اولاد دا هو کنه نو بس مونږ ته پته ده کنه نه دا ته اشاره کوي یو خبره دا ده دې کې دوه خبره طرف ته اشاره یو دا ده چې ګوره دا بندګانو د خدای بندګانو دا څه خدایان نو چې تاسو د عیسی علی السلام نه خدای جوړ کړ چې د موسی علی السلام نه خدای جوړ کړ چې په زکریا علی السلام کې اولویت الله وی دا وګوره دا انسانانو دا د علی السلام بچیو د نوح علی السلام بچیو تاسو ته وګوره دا دغه اولاد کې راځي دغه رنګ بل طرف ته اشاره کوي چې دا دایته چې عزت ملاوي شوی په دوه خبره ملاوي شوی دی یو په عبدیت باندې او یو دعوت کورنۍ خو پلار او نکي خو ومن ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علی السلام نه و اسرائیل او د اولاد د یعقوب علی السلام نه ومن من هدینا و تبینا او د هغه چانو دی هدینا چې مونږ ور کړو هدایت ته کړو و تبینا مونږ ور کړو اې دای ته مونږ هدایت کړو نو دوی دا شرافت په دوه وجو د خو خلکو دامنو او په خپل هم خلکو په دې وجه باندې دا کامیاب شي وي اذا تطلع عليهم آیات الرحمن کله چې لوستل به په دوی باندې کله چې لوستل کېږي په دوی باندې آیات الرحمن آیاتونه د رحمان نو خرو دوی پریوزي سجدن سجده کول کی و بکیان او جریدون کی الله تعالی تا دوی جڑا کی الله تا وګور دا د بعدیت دغه دی دغه کوم د الہ کی سوپی هغه چاته بیا جڑا نه کوي ښا فخلف من بعدهم خلفن اوس دا خو ته دین د سلف بیان کو کنه چې سلف دې سوق دغو او دا غي دین څو ټول الله نه غواړي دا الله عبادت کوي الله تعالی باندې بس توکل کوي دا کار نه کوي خدا روست چې دا شرک راغی دا د غیر الله نه چې غختل رالل دا د کم ځان رالل الله وی وو دا روست چې راغلی دا د خلفو د خلفو نه راغلی دي خلفم نه دي جنات عدن جنتونه د همیشوالي دي التي هغه جنتونه دی وعد الرحمن عباده چې وعده کړی رحمان ذات خپل بندګانو سره بل غیبی په حالت د نوی دو کې اے تعالی دل ندی او الله رسول جنت په در کوم انه یقینا وعد الله تعالی کان وعد انه یقینا الله تعالی چې کان وعده ماتیا دا وعد د هغه ماتیا پورا کړی شوی اتیان هغه تراتل کول شي نه پورا کړی شوی دا لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما نبا لغوا الا سلاما نبا اودی فيها پر جنتونو کې لغوا فذل خبره الا سلاما مگر خيسته خبر د سلامت یا خبر یا سلام السلام علیکم می ولهم رزقهم او دوی لپاره بری د دوی فيها پر جنتونو کې بکرتن سبا وقت او عشيا په وخت بیگا کې تلک الجنت التي دا بشارت تتمه دغه جنت نجری التي هغه جنت نور سو چې مونږ یې ورکو په میراث کې من عبادنا د بندګانو خپلونه من کان هغه چاته ورکو تقیا چې څوک سوي تقوا دار وي په میراث کې واخلو د بندګانو نه څه مطلب د کافر نه خپل برخه د جنت را واخلي هغه جهنم ته لاړو هغه چاته ورکي هغه تقی بنده ته هغه پاک بنده ته چې کوم دی هغه ته ورکي وما نتنزل الا بامر ربک دا اوس ته دا غا ذکر کړل د انسانانو نه دلیل نقلی خو ذکر کو کنه د انبیاء علیهم السلام نه اوس د فرشتو نه پیش کړي فرشته هم زمانہ قاضی خو نشي کوله خلکو د فرشتو عبادت کوله فرشتو کې اختیارات او تصرفات منل الله وی نه هغه زما په اختیار کې دي و ما نتنزل انسان نزول کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل ته وی وی لما لا تزورنا اکثر مما تزورنا ولې ته زمونږ دومره ډیر زیارت نه کې لکه دا څومره چې کې ردی نه ډیر ولې نه کې روزانه لا کوزي کنه روزانه راځه الله آیات نازل کو وی وا هغه ته ویل چې زموږ خو اختیار نشته و ما لا تنزلوا او موږ نه را کوزيګو الا بامر ربک مگر په حکم درپتا له ما بین ایدینا هغه د پاره دی په اختیار داغه کې ما بین ایدینا هغه چې موږ نه وړاندې دي و ما خلفنا هغه چې موږ نه رسټو دي و ما بین ذالک هغه چې په میان دي کې دي اسمانونه ازمکا او د امین فضا ټول دغه په کنټرول کې ده موږ څه کولای شو چې ته دا په صفاتو کې داسې برابر دا غته رسول په صفات کې لیدل نه نه نه لیدل بس دا دې نه لیدل لہذا دا الله تعالی عبادت کوا اخیری ته په دې ختم کړه حال تعلم له سمیه فانبیاء کې سمی نشته دی فاولیاء کې سمی نشته دی په ملائکه کې سمی نشته دی بس هغه په صفاتو کې سره کمال تر رسیدل دی نو تاسو رسالت دین تر دې پورې بیان کو چې ستا د سلف دین سو هغه توحید د الله عبادت کول د الله نه غوښتل په الله بر وسه کول الله عالم الغیب ګڼل الله متصرف ګڼل بل دا دا وي سو دا ستا د سلف دین خلف فکر علل هغه په ګډوډي پیدا کړ ته د خلف خلف په لار باندې مزه تراته د سلف د سلف په لار باندې لاړ